درمانه بخیر کتاب المغازی دا کتاب دی په بیان د غزاګانو کې تر اوسه پورې استاد سه پاول جل کې هغه مسلې بیانولې چې دا غي زیات تعلق د قبل الهجرت سره چې رسول الله لا هجرت نو کړي دا غي مخکې کوم تعلق په دویم جلد کې به اوس تاسو ته عکس هغه مسلې بیانې چې دا غي تعلق وي بعد الهجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړ دا غي نه پس کمی مسلې وي پاغي کې یو دا مسله و تاسو ته بدی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مدینه ته نو له اجازه د جهاد نه و بیا ورته حکم شو د جهاد چې جهاد کوي دویم کال د هجرتو د سفر دویم تاریخو د قریشو یو قافله و د شام نه را روانه و مکې ته تله پیغمبر علیه السلام سره د ذات خود د دغه قافلې پسې روان شو روان د قافلې پسې شو خو مقصد بلو هغه دا چې دلته یو قوم په دې علاقه پروتو بني زمره به وته وی بني زمره نو چې دې لاړغه قافله د دغه نه وتلې و د لاس نه خو بني زمره قبیله چې د هغې سره رسول الله صلح وکړه چې الکه نه به زمونږ خلاف کوي نه به زمونږ مخالف سره ودرېږي بلکې که زمونږ ضرورت شو زمونږ امداد به کوي دا په سفر کې د سفر دویم تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد د پاره د جنگ د پاره اوته دا اول خلق وی دا دغه دی دغه غزا ده دویمه بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وتلی دی دویمه دیتا ابوا ویخه ابوا بیا دویمه غزا شي کړې ده په ربیع الاول کې ده ربیع الاول دا دولسم میاشت تاسو ته په دې میاشت کې بیا رسول الله لاړو هغه ځای ته بوات وی بوات نو دی ته وی غزوه بوات هغه لاړ بیا جمادی اوله تاسو ته دا پښتانه وته دغه وای درې مخور جمادی اوله پاغي کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل غزال لاړ هغه ته عشیره وی عشیره اول ابواوه بیا بوات وه بیا عشیره وه بیا دغه وه بدر دی د دې وجه نه اکابر وایي چې یاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کمی غذاګانې کړي دي نو اوله غذا کم یو ده عام خلق دا وی عشیره ده لیکن د امام بخاری دغه نه دا معلومیږي چې دا عشیره نه ده اول ابوا ده بیا بوات ته او عشیره دریمه ده او آخري غزا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تبوک دی او بیا به دته دا وی چې رسول الله سو غزاګانی کړی دي یو روایت کې راځي نور لس غزاګانی کړی دي یو روایت کې راځي یو لس غزاګانی کړی دي استغفرالله یویش غزاګانی کړی دی یو روایت کې راځي یویش غزاګانی کړی دی جابر صاحب وای چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بدر کې شامل نشم پلار نه پرې خوم په اوهد کې وسره شامل نشم پلار نه پرې خودم د اوهد کې مې شپلار شهید شو دا غي نه پس زه د رسول الله سره په 19 غزاګانو کې شامل شوم نو چې په دوو کې شامل نشو په نور لسو کې شامل شو نو ټولې سو شوې یوې شوې که نه یو روایت کې به داسې راشي سلیرش غذاګانې کړي دي بل روایت کې راځي اویش غذاګانې کړي دي څه مسله نشته اسانه ده کله نا کله پیغمبر اسلام د سې کار کړی دی په یو سفر کې دوا درې غزاګانی کړی دي چا چې سفر ته کتلی دي نو مدلی دا ټوله یو حساب کړی ده او چا چې حقیقت ته کتلی نو هغه بیل بیل کړی دي لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه د مدینه منورې نه پر رمضان کې راغی مکه فتح شوه په رمضان کې دا یو غزا وه بیا چې دی لاړ هونین غزا وشوه د هونین غزا نه بیا رسول الله لاړ طایف ته د طایف غزا وشوه څو دي درې دي که څوک حقیقت ته ګوري درې دي خو که څوک سفر ته ګوري نو هغوی یو حسابوي خیال لري د دې وجه نه ښکلې خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټولې غذاګانې کړي دي هغه وویشتي بیا به درته دا ووایي یو دی سریه یو دی غذا کم جنگ چې رسول الله پکې بذات خود شامل شوی وي هغه ته تاسو غزا وایې او کم جنگ د کافرو سره چې رسول الله پکې بذات خود دغه شوی نی شامل شوی نی هغه ته تاسو سوایې سریه یو ته سریه وایې چې جمع شي نو سشو سرایه نو وی بسم الله الرحیم کتاب المغازی دا کتاب دی په بیان د غزاګانو کې مغازی دا جمع ده یو توای مغزن مغزن مغز معنا کوي غزا کول نو چې جمع شي مغازی کتاب المغازی دا کتاب دی د غزاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باب غزوت عشیره او العسیره دا باب دی په بیان د غزوه عشیره کې دا یو غزا شوی و په دویم کال د هجرت رسول الله غزا لتلیو او تاسو وی چې جمادی اولا وه په جمادی اولا کې رسول الله تلو یو غزاله چې غزاله تلو هغه جنگو نشو جنگو نشو شو 200 کسان صحابه و سره او هغه لاړل هغه علاقه ته چې لاړل دشمن تختیدلو جمادی اولا ملته تیر کړه د جمادی ثانی یو سورځ تیر کړي بیا رسول الله واپس دغه ته راغی مدینه ته دا ماوی دا دریم خور کې دا غزا شوې ده ماوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غزاګانو لتلې دي چې جنگ له لاړ شي بس دا غزا ده که جنگ پکې شوی وي مدالي او کني شوی ښه د دې وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو غزاګانو کې چې جنگ شوی دی نو هغه پاتو کې شوی دی ټولې دي اوویش غزاګانې خو جنگ چې شوی دی دغه کې شوی دی په اتو کې لکه بدر کې شوی دی اوهد کې شوی دی خندق کې هم شوی دی فتح د مکې کې هم شوی دی حنین کې هم شوی دی مریسی دی کم شوی دی خیبر دی کم شوی دی لیکن د رسول الله چې کوم اخره غزا وه تبوک هغه کې جنگ هغه نه دی شوی نو دا باب دی په بیان د غزا کې چې د هغې نامه ده عشیره یا عسیره څوک ورته عشیره وایي څوک ورته عسیره وایي خو اکثر علما دغه وایي عشیره وقال ابن اسحاق دا محمد ابن اسحاق یو ډیر مشهور مورخ دی خاص کر د رسول الله د حالاتو لوی تاریخ د ته معلوم دی امام بخاری به اکثر نقل د نه کوي ویلی دی محمد ابن اسحاق اول ما غزا النبي صلی الله علیه وسلم اول هغه چې غزا لتلی رسول الله په غزاګانو کې اوله غزا چې وه نو هغه وه الابوا هغه ابوا وه ابوا دغه جحفه نه ده جحفه سره خواته یو ځای دی اوس د مشهور دغه د کوم خلک چې تللی دی ځل مزدورۍ له هغوی پیژني یمبو هلته بوډونه لګولي می دی یمبو سره یو ځای دی ابوا وته وی رسول الله دې ځای ته تلی واول خو جنگ پکې ونه شو نو اول چې غزا لتلی دی رسول الله نو هغه کم وا الابوا هغه ابوا وا اوله غزا د رسول الله ابوا وا دا په سفر کې شوی و ثم بوات بیا غزوه بوات و دا بواتم وتوي ودانم وتوي دا بیا بل غزال رسول الله تل خو دې کوم جنگ نو شوی دا پر ربیع الاول کې شوی و په اوله خور کې او ثم العشيره او بیا دغه و عشيره و نو عشيره بیا په دریم خور کې دا شوی ده د امام بخاری هم دا رایه ده اوله غزاله رسول الله چې تللی د هغې نامه ده ابوا د دویمې نامه ده بوات او د درېیمې نامه ده عشیره خو هلکه ګورې د یو کې هم جنګ نه دی شوی ښه اول چې جنگ په غزا کې شوی دی نو اوله غزا هغه بدر وه زه ناست وم خو د زید ابن ارقم ته د حضرت زید ابن ارقم خوات اناستم صحابی دی فقیل له نو اویل شو غتا فقیل له نو اویل شو دی زید ابن ارقم ته چې حضرت رسول الله سو غزاګانو لتل دی کم غزا نبی صلی الله علیه وسلم سونه غزاګانو ته تل دی پیغمبر علیه السلام من غزوه د غزانا نو قال غوته وی تساشرا نور لس غزاګانی دلته ماوی نور لس غزاګانی رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بزاد خودو د کافرو د جنگونو د پاره تللی دی هغه ته غزا وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې روایت مطابق نور لس غزاګانی کړی دی ما به دا خبره دی د خپل علم مطابق کوي ورنه صحیح مسله دا ده چې رسول الله نغه کړی دی ویش غزاګانی قیل دویم تپوس د تو ویل شو چې حضرت تا وسره پسو غزاګانو کې شمولیت کړی دی قیل د تو ویل شو کم غزاوتا انت ماهو سونه غزاګانو ته تلی ته ماهو دا غسره هلکه ته په خپل ځای ده د رسول الله سره سونه غزاګانو ته تلی نو قال هغه وته وی سبع عشره ولس غزاګانی ما وسره ولس کړی دی دوله نیم تلی قلتو دا ابو اسحاق وی ما وته وی چې په دې ټولو غزاګانو کې پیله غزا کومه یو وه فایهم کانت اوله کما یو د دې غزاګانو هغه اوله وه په دې غزاګانو کې اوله کما غزا وه نو قال هغه وی العشيره هغه عشيره وه او قال العسيره دا یو غزا ده سوک عشيره وی سوک عسيره وی لیکن خکل دا ده چې دا عشيره ده دا دی مدلی د خپل معلوماتو مطابق کوي ریاضه خیال دی ورنه پیغمبر سم چې دی تاسو وختي وې مشهوره دا وه کنی نور حقیقت کې دا دی چې ابوا ده بیا بوات ته بیا دریم نمبر عشیره ده فذکرت لقتاده ابو اسحاق وی ما دا خبره ذکر کړه ابو قتاده ته چې ما ته خو دسې زید ابن ارقم ووی چې پیل غزا سره شک دی پکې چې څوک او شعره وي څوک او سیره وي نو ما ته شک مک پکې مکه وي دا او سیره نه ده دا دغه ده او شعره ده فقال اگر اتوي العشيره اغه عشيره ده دا یو دغه شو بیا بله مسله اوله هغه غزا چې رسول الله کړی ده او پاغې کې جنگ شوی دی جنگ نو هغه کومه غزا و بدر اسی خو رسول الله غزاګانو لتلې دی ابوا او بوات او عشیره خو هغې کې جنگ نه دی شوی اول غزا چې پاغې کې رسول الله د کافرو سره جنگ کړی دی نو هغه سره بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د وحی مطابق پیشنګویی کړی و دوه قسمه پیشنګویی کړی و یو د سره د غزا نامه چانه غشته پیغمبر علی السلام د وحی ذریعہ باندې ویلیو پلانې سړی به د مسلمانانو د لاسه په بدر کې مري پلانې به د مسلمانانو د لاسه په بدر کې مري اول دا پیشنګویی کړی و بیا چې کله مسلمانان جنگ ته رالل غزا ته رالل نو پیغمبر علیه صلات وسلام به ګرځېده وایي دا ځای د قتلېدو د پلانی دی دا ځای د قتل د پلانی دی او دا د پلانی دی او دا د پلانی دی نو باب ذکر النبي صلی الله علیه وسلم دا باب دی د ذکر کولو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مې یقتلو هغه چاله چې څوک به قتلول شي به بدرن په بدر کې پلانې به په بدر کې قتلېږي پلانې به په بدر کې قتلېږي حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حضرت ابو اسحاق وي حدثني عمرو بن ميمون ما ته حدیث بیان کا عمرو بن ميمون دا حدیث تیر شوی وخه سو پیری تیر شوی دی انه سمع عبد الله بن مسعود چې دی عمر ابن میمون واوریدل د عبد الله ابن مسعود نه عبد الله ابن مسعود ډېر لوی شان والا صحابي دی او عبد الله ابن مسعود با روایت کو عن سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د سعد ابن معاذ نه سعد ابن معاذ هم لوی شان ولا صحابي دی لوی قرباني کړی دی د اوس قبيله مشر دی دی یو واقع بیانوي سعد ابن معاذ واقع بیانوي دا مخکې تیر شوی دی انه قال دی معاذ سیبوی ځان خیه کان صدیقنا چې و دی ځان خیه کان صدیقا چې و دا حضرت معاذ دوست لأمیه ابن خلف د چا د امیه ابن خلف دا امیه ابن خلف د مکې سردار دی سخت دشمنو د رسول الله دا هغه بدنصیب سړی دی چې حضرت ابو حضرت بلال د غلامو او وه او ټکاو به چې دا کلمه پرېده نو معاذ سعد ابن معاذ دا دوستو د امیه ابن خلف او هغه د دوستانی طریقه بیانې امیه به چې کله مکه مدینه ته راغی نو ملما به د سعد ابن معاذ او چې سعد ابن معاذ به مکه ته لاړو نو بیا به ملما د شو د امیه ابن خلف وکانه امیه او امیه ابن خلف اذا مر بالمدینه کله بشاغه تیرې د په مدینه نو نزل دی به ملما شو علی سعد په حضرت سعد وکان سعد او سعد اذا مر بمکه چې کله بغه تیرېده په مکه سعد صاحب به چې کله مکې ته لاړ نو نزل هغه به ملمه شو علی امیه په امیه دا طریقه وه اوس ګورئ فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینه کله چې رسول الله راغی مدینه منوره ته هجرت وکړو کله چې رسول الله راغی مدینه ته نو حضرت سعد عمره د پاره لاړو انطلق سعد روان شو سعد د مدینې نه مؤتمرن چې هغه عمره کوونکی و رسول الله هجرت وکړو او بعد الهجرت حضرت سعد چې دی هغه عمره ته لاړ نو چې عمره ته لاړ فنزل علی امیه نو دی ملما شو په امیه باندې بمکه په مکه کې چې ملما شو فقال لامیه حضرت سعد امیه ته وی چې لکه د عمره تواب مې نه کړی حالات ګوره چې لږ خلک نی چې زه لاړ شم او افعال د عمرې وکم ځکه چې د کافرو خو چې دی نو انصار په سترګو ښه نه لګېدله فقال له امیه نو سعد صاحب ووی امیه ته چې انظر لی ساعتا وګوره زما دپاره یو وخت خلوتن چې هغه خالي وي خلک پکې مطاف کینی لعلی ان اطوف شاید چې زه طواف وکم طواف وکم بالبیت د بیت الله وی خا فخرج به نو دی امیه اوست دا ساعت قریبا من نصف النهار چې هغه نږدې او نصف النهار ته لکه دا یولس نیمې بجې خوشه دا ټیمو وی راځه اوس خلک نی په مطاف کې دی لاړ دا ابو جهل نه دی دا حالاتو ته دغه شعریان شي نه د د خوب وو نه د د آرام وو نه غرمه پیژنده هر وخت کې به دی دغه ونو ګرځېده به غرمه ده سعد صاحب تللی دی د امیه سره اوس طواف کوي فلقیهما ابو جهل په غرمه کې ملاو شو د دې دواړو سره ابو جهل فقال ابو جهل امیه ته وی دا سوک دی چې دا تا سره دی فقال نو امیه وی یا ابا صفوان ای ابو صفوان من هازا سوک دی دا معاکه چې تا سره دی د امیه زوی دی حضرت صفوان دی بیا مسلمان شوی دی نو د دې صفوان د وجه نه به د کنیه سوا ابو صفوان اے ابو صفوان دا تا سره چې څوک دی دا سو دا څوک دی فقال هغه وته وی دا پیژنې نه هاذا سعد دا سعد دی بی خطر طواف کې وقد آویتم کالف راکاږي هم صحیح ده او کنی راکاږي هم صحیح ده آویتم وقد آویتم او تاسو ټیکانه ورکړی ده تاسو ځای ورکړی دی الصبات بی دین خلکو ته د مسلمانانو پیغمبر ته به دغه وي بی دینه صبات دا جمع ده وی د صابی صابی دیتا وی چې زوړ دین پریدی سړی او نوی دین کې شامل شي ستاسو حشوی د دې داسې مثال دی لکه قا صبات قضات د جمع د مفرد سره قاضي نو د صبات او صابي تاسو زه ور کړی دی دی بی دین خلکو لا یو وزعمتم تاسو داوا کوي چې تاسو به د دې پیغمبر څه کوئ امداد وزعمتم تاسو دعوه کوئ انکم تنصرونهم چې تاسو به امداد کوئ د دې مسلمانانو وتعینونهم دا غو امداد پکوي اعانت پکوي وینن خود سره دا امیه دی که دا امیه د سره نه وی کنه نو قسم چې روغ نه وی تلی نو اما خبر شه والله قسم په الله لولا انك مع ابي صفوان کچریته نه وی سره د ابو صفوان دا امیه چې ابو صفوان دی دا تا سره نه وی کنه نو ما رجعت الى ربک الى اهلک تبنوی واپس شوی خپل وطن ته سالما روغ خبم وهلی او ټکولی وي نو که ابو جهل ابو جهل د ځان ته سردار وای نو ساز صاحب هم په سردارۍ کې ست کم نو هم غونډه اوس قبیله دغه سردارو فقال له سعد سعد وته په زور وی چپ دا خبره مکوه په خدای قسم که تا زه په مکه بند کړم نو شام ته به په کومه ځې ستا د مکې قافلې چې شام ته ځي نو په مدینه ځي که نه نو زه به دې بیا په مدینه دغه کمه بند کم لارې به درته بند کم په کومه به ځې ته چغې وې د دې ځای نه دې منې کړم نه ته ما مکې ته نه پرېږدې تواب ته مې نه پرېږدې لامنعنک نو زه به دې د هغه ځای نه منې کړم چې ملا به دې ماته شي ای ملا لامنعنک زه به تا منې کړم ما د هغې نه هو اشد علیک چې هغه به ډېر سخت وي په تا منه د دې نه لکه د مکې مکرمې ټول معیشت هغه د شام سره او د شام لاره په چا تر ولې په مدینه خ هغه څه شی دی طریقو که چې هغه لار ستا ده علی اهل المدینه په مدینه دا غدغه نه دی ابو جهل فقال له امیه نو امیه وتوی لا ترفع صوتک موچت وتخپل اواز یا سادو ای ساده علا ابی الحکم پابو الحکم حکم فیصلو ته وی دبا فیصله کول نو خلکو بدته ابو الحکم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وته وی وی ابو جهل ګوره د پیغمبر علی السلام نامه مشهوره شو که د دوی هغه ابو الحکم سره څوک پیژني نه اوس که پیژني ابو جهل پیژني وی په د باندې आवाज مو چته وته خبر نه د دې غونډې علاقې دا سردار دی سید اهل الوادی چې هغه اوس سردار دی د اوسیدونکو د دې وادي وادي خوړ ته هم وایي او وادي د دوو غرونو منځ کې علاقه ني تاسو ته څه وایي دره د دې درې سردار د سردار مشر حضرت سعد خو اسم غوسه او چې دا, دا بیکاره خبره وکړه نو خو غوسه شو ګوره دې ټکی ته فقال سعد سعد وتوي کینه مړه فوالله قسم په الله دی ټکی دا ګوره لقد سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوریدلی دی رسول الله نه یقول غیب وی چې انهم قاتلوک چې دوی قتلون کې دي تعالی دوی به تا قتلی حضرت حضرت سعد امیه ته وی پرېده دا خبرې ما د رسول الله نه اورېدلې دي چې دوی به تا قتلی څوک به تا قتلی د بخاری چې څونه شرح دي بعضې خلک پکې وایي دا ضمیر راجع کې ابو جهل او د ده ملګرو ته ته خو نن د ده مرګتیا کې لیکن موږ ته رسول الله ویلی دي چې دا مکې خلک دا به راپاسي او امیه به دغه کوي قتلی انهم چې دا د مکې خلک چې دي قاتلو که دوی قتلون کې دي تاله لري دا خیال لري بعضې خلک وایي لیکن تاسو به سوال وکړئ چې دی خو په بدر کې قتل شوی دی او په بدر کې خو کافرانو دی نه دی قتل کړي دا خو مسلمانانو دغه کړی دی کنه قتل کړی دی دا غي جواب دا دی چې کله ناکله نسبت د شي سبب ته کیږي ټیک د شي په بدر کې قتل شو خو ولې قتل شو ابو جهل ځان سره راوسته کنه دی نه راته او ری وسته د خیبر کې دغه یو ځل د ملګرو ځان سره یو الک بوتل یو چې سکول کې وغه د سکول د مالک یو الک بر ځان سره بوتل او نغلته مړ شو نو دا چا چې بوتلی و نو هغې ته وایي زمونږ زوی دی دغه کو مړ کړ نو خو دوی نو مړ کړی بره مړ کړی خو سبب یې څه دا لیکن مونږ ته به استاد وایي چې نه ښکلې خبره داسې نه ده نه دی دې ځای سره دا لګي ښکلې خبره دا ده چې انهم دا مؤمنان دا مؤمنان چې دي قاتلوکه دا به تا قتلی رسول الله او داغه ملګری هغه به لګي او تا به قتلی وی خا د مؤمنان هغه وخت کې دومره لوی هسته وي چې کافر هم دا منله چې دا دروغ نه وایي ښه نو قال امیه ورته وایي چرته به مې وژني نو دی بیا کور ته راغی فلما رجع امیتو کله چې واپس راغی امیه الی اهله خپل کور ته نو خزه ته وی قال نو دوی یا ام صفوان اے د صفوان مورو علم تره آیات ګورینا ما قال لی سعد اغه چې ما ته وی سعد ګورې نه سعد ما ته یو خبره وکړه قالت هغې ورته ووی خاونده وما قال لک هسې ووی تا ته سعد تا ته څه ویلي دي قال وی هغه راته ووی چې زعمه ګوره دې زعمه د قال چې زعمه دوی ان محمدن چې حضرت محمد اسلام اخبرهم هغه خبر ورکړی دی خپل مؤمنانو ته چې انهم قاتلی یا چې دوی به ما قتلوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه او ته وایي چې دا دوی به دا امیه قتلی فقلت له نو ما دې ساعت ته ووی چې چرته به مې قتلی به مکه په مکه کې نو قال هغه راته جواب کې ووی لا ادري زه نه پوهېږم فقال امیه یقین راغی امیه وای چې په خدای قسم چې زه خو د مکې نه ونزم فقال امیه نو امیه وی والله قسم په الله لا اخرج من مکه زبا اونزم د مکې نه د مکې نه به بار نوزم فلما کان یوم بدر کله چې شو ورځ د تیارې د بدر د مکه خلکو د بدر د پاره تیاری کو نو استنفر ابو جهل طلب کو د وتلو ابو جهل الناس د خلکونه چې تکړه شي د مسلمانانو مقابله لوزو استنفر ابو جهل طلب کو د وتلو ابو جهل الناس د خلکونه ویشاب مؤمنانو دا پورا رسو واقع روانه ده مسلمانان تللی دي او ستاسو قافله وهي خپل قافله پسې ورشي ادریکو عیرکم را لاندې کې خپل قافله مسلمانان ستاسو قافله وی را لاندې کې چې دا اعلان وریدو امیه وی چې وی خدای ګزو خو به نه زما فکرها امیه نو خوخه نکړه امیه ان یخرج چې دی وزي امیه بس کور کې کې ناسې چې زه خو نظم فاتاه ابو جهل نراغ دت ابو جهل و یسیب ته خو ډیر لوی هستی د علاقه سرداري چې ته نزي خدا نور خلک هم بیا نزي فقال ابو جهل وتوي یا با صفوان اے ابو صفوان انک تچه متا یراک الناس کله چې ویني تعالی خلق قد تخلفت چې ترستو پاتې شوی وانت سید اهل الوادی او ته سردار د دې درې نو چې ته رستو شي نه به وای زمونږ سردار نسی نو مونږ سلزو تخلفو او وی به مرستو پاتې شي معاکتا سره دا چلونه چلونه چلونه فلم یزل به ابو جهل همیشه او په د ابو جهل هم دا ترغیب ورکاو ورکاو نو دی وته وی زچ نه می پرې دینو سزه پورې به د سره لاړ شم بیا به دنه واپس راځم نو قال امیه وته وی اما اذا غلبتنی کله چې ته په ما غالب شوی و ابو جهل او پرې دی مینا یا س... یا ام صفوان اے ام صفوان خزه ته وای د سفر سامان را ل تیار کا او د قوم سره بدر ته زما جهزینی تیار کا زما د پاره سامان د سفر هغه وته وی غټ سریه دا سوی تا تا د مدینه ملګری ویلی نو چې دوی به تا قتلی نو په خپل ځان اوس قتلې فقادت له نو دی خزه وتوي یا با صفوان اے ابو صفوان وقد نسیت ما تا هیر کړی دا خبره قال لك اخوك چوي تا تا غستا رور دوست الیسربیو چې هغه د یسرب دی د مدینه زړه نامه سوا یسرب هغه یسربی هغه مدینی مدینه سړی چې تا ته حضرت سعد کوم خبره کړې و دې را کړې ده نو قال دی ویلانا خو مجبور یم سوکم دلته د قوم نه مجبور یم خدام هم د چې زم وسره نه دومره بدر ته په لار کې به واپس را دغه کیږم را تختم وما اريدو او زه اراده نه کوم ان اجوزا چې زه لاړ شم معهم د هغوی سره الا قریبا مګر نږدې داسې لږ ځای پورې ورسره ځمه چې د دې قوم فکر بل پلو شي زه به ترې واپس راتښتم هغه ابو جهل خو هم ابو جهل و چې چېرته به دوی پړاو کاوه ابو جهل به د ده نګراني کوله فلما خرج امیه کله چې ووته امیه نو اخذا دې شروع شو لا ينزلو دوی به دمنه کوله نه به راکوزېده منزلا په یو ځای کې الا عقلا مگر خپه به وتړله بعیره د خپل اوښ پخوا سفرونو دا طریقه وه چې خلکو به سفر کو یو ځای کې به دمه کوله وختونه د اوښان به یې خوشې کړو سرېدل به امیه وایي ما به اوښان د خپل اوښ سرن ته نه پرېښوده ما به ول خپو تړل چې خوځینه چې کله راته موقع ملو شي بس ورېږم به پې واپس به تختم الا عقل بعیره مگر د بدخپې نه وتړوخه مړه خو یو ځای کې دلته به ځم وی زه مړه دلته ونه شو وړاندې پړاو کې به راځم بیا به وړاندې پړاو کې به راځم فلم یزل نو همیشه او دا امیه بذالک په دقی حتی قتله الله ببدرن تر دې پورې چې دی بیا لاړ بدر ته او په بدر کې هلته مؤمنانو دی قتل کو او خیر سره چې را روانه د نږدې د بدر واقع چې راځي هلته به د تفصیل راشي چې څنګه یې مړ کړ بابو قصت غزوت بدر دا باب دی د قصې د غزا د بدر پوره تفصیل رسو راځي قران مجید دا غي بیان کړی دی الله تعالی احسانات په مؤمنانو بیانوي یا مسلمانانو خپه کېږې مه لږ د الله احسان ته وګوره د الله کرم ته وګوره په مختلفو مختلفو ځینو کې الله د باندې څومره احسانات کړي دي وقول الله تعالی او بل دا قول د الله چې ولقد نصرکم الله یقینا امداد وکستاسو الله به بدرین چرته په بدر کې وانتم ازله په داسې حال کې چې تاسو لګوي ازله جمع ده یو ته ذلیل وي ذلیل معنی کوي قلیل تاسو لګوي د کافرو په مقابله کې وسلې کمی رسو بیان راځي شمارم کم وسورلیم کم وانتم او حال دا دی چې تاسو ازلتون کم وي د دې وجنه الله چې ستاسو امداد وکړو دا د تقوا برکتو چې د تقوا برکتو نو فتقوا الله د الله نه ویریږئ چې الله د باندې نور احسانات مو کی لعلکم تشکرون د دې د پاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ دا واقعا د میدان بدر بیانوي یو طرف ته مسلمانان دي لګ بل طرف ته کافران دي ډیر مسلح دلته به خبر راغی د کافرو یو سردارو کرز ابن جابر کرز ابن جابر محاربی چې هغه زر کسان کومک د مسلمانانو د پر روان کو بیا خبر راغی چې نه نور هم زیات کړ درې زره راولېږل درې زره فوجي د کافرو د امداد د پر راولېږ مسلمانان طبیعتي طور په هغوی خفګان راغی چې ربه اسم کمو او چې درې سره کومک هغوی ته راغی نو دا زمونږ به څه حالت دی الله وی خفه کېږې ما زر کومک هغوی راولېږه الله راغلی نه دی تاسو نقد والې زر ملکې درلې بیا خبر راغی چې هغوی د زرو په ځای درې کړل و یا درې زره دغه نورې درلې ملکې په غزاګانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملائکه شامل شوي دي او درته بر روان دي په غزاګانو کې ملائکه په خپل جنگ نه دی کړی یو بدرو چې په بدر کې په خپل لاس چولې دی او دغه کړی دی ښه جنگ بسلاسه بسلاسه الاف من الملائکه په درې زره ملائکو اول ځل خوشخبری و د زرو بیا د درې زرو بیا د پنځو زرو منزلینا چې هغه به را کوزېدونکي وي بلا ولنا بلا ولنا وی خا ولی نه تاسو د الله په خبره دونه یقین کوي زه چلو مړه درې نه پینځه خا ان تصبرو پینځه زره ملایکی دی خو ګوره دا یو څو شرط دی ان تصبرو پیلا په دې شرط که تاسو صبر وکړئ منډه مونه والا وتتقو تاسو تقوا اختیار کړه د رسول الله اتباع وکړه دو شرطه دریم دا دی چې ویاتوکم دا کافر راله تاسو ته من فورهم هذا فورا اوس صبر مو کو تقوا می اختیار کړو دا کافر په تاسو دستی راله لوملې وکړه نو د دې درې شرطونه پس به الله وی زستاسو په 15000 ملکو دغه وکم داسې ملایکې وي چې هغوی باندې به نښې وي نشانې نښې نشانې به دسي بعضې روایتونو کې راځي پټکي به وي تور پټکي بعضې روایتونو کې راځي پټکي به وي ستک سپین بعضې روایتونو کې راځي زیړ پټکي به وي د ملیکو نشانې به دی تور پټ کی دا به په سر یو د انسانانو په شکل وي سپین پټ کی به وي زیړ پټ کی به وي استاد به وي مطابقت داسې جوړ کړي چې د زنو دغو تورو د زنو سپینو د زنو دغه دقه دغه ناشنا دغه د ناشنا نابلد انسانانو په شکل بو د چا به تور پټ کیو د چا به سپین پټ کیو او دی ما ویرالل په او چرالل نو جنگ مو کو دی ملائکو تاسو چې لاړ شئ بدر ته الله موقع درکړم کله عمرې ته لاړ شئ دې ځای ته ورشي یو عجیبه منظر دی دقسې به ودرېږي داسې دا د مسلمانانو طرف ته جماعت دی خلک وایي چې جماعت اوس غټ کړی دی خور کړی دی نو داسې نیو جماعت مخ کې مسجد عریش به وته وي دې سیټ ته دا دې خو میدانی و دا پیټه کدونه دې دې پکې کړلې نو غونډه علاقه نه کړې و ایثاره کړې و بیا داسې خوړ دی دی خوړ کې دا خاشي بوشي ورسې پراته دي پورې غاړه بیا میدانی د اوچته دلته کافرو دا میدانی چې دی نو دا دی په یو غر دی د دې غر لمنه ده دا اوسنی خلک وته جبل ملائکه وي جبل ملائکه بالکل لا خاوري دي ته به داسې په بمونو چالو زولې دي خاوري دي دی اوس دا اوچت ځای کې دی زړه کې دا دی چې اول خو شکست نه خورو او که شکست خورو دی دغه ته بخیجو مسلمانانو تر ته غر نشته دې طرف ته غرو الله تعالی دس انتظام وکړو چې دا غکم زین د دوی د خلاصې تمه و د پاس نه پیدا غره کوشوي ملایکی چې ګیر کړل دلته دی خو مسلمانان یو داغه طرف نه دی شو او صحابه وی مونږ بروانو یو سړی پسې چې مونږ به وی وهم او چې دلته به یو شرق او شغیبی او د شرق سره بیا سړی پروتو نو دا دغه دی ما وی دی دغه کړی دی زیات کسان چې وجلی شوی دی ا مسلمانانو نه دی کړی دغه کړی دی ملایکو ته بیا چې تاسو لاړ شئ نو دا میدانی نه ده دینه بیا داسې پاسو خېږي پاس خسته اوار ځای دی داسې ډاټ شکل باندې برجې دی پاغې کې سور له شهیدان دي د هغوی نامیم دي دې سره دې سیټ ته دیوال دی دې دیوال سره بیا دغه ځای کې شهیدان خو سور لستی خو د دیار لسو صحابه او دلته دغه ده قبرونه دي اسې د نیمې خښتې دیوالې والې د کېدی شو سا بدل شوي وي او لاندې غالبا د دغه دی د پوره خښتې دی لاندې د نیمې دی مونږ په یاسې چې ورختلو نو چې په ورختو داسې چې په ور سر په ورخکاره کې داسې مدم غوندې یو عجیبه غوندې خوشبویي د دې قبرونو نه راځي دا هم د دې جبل ملایکه نه دی د دې په دې لمن کې د قبرونه دي نو الله د دې طرف نه پیدا غره کوس کړل دا ملایکی وما کتا سوای چې 50000 ملایکو ته څه ضرورت یو جبرئیل بس نو چې دا وزر وته خور کړی وي یو خراب تیسته وي وی دی که بل حکمت وو وما جعله الله او نو ګرځولې الله امداد د دې پنځه زره ملایکو الا بشرا لکم مگر خوشخبری تاسو د پاره والته به خبر راغی کافرو د طرف نشدون امداد را روان دي نو دی به خپه شو الله به وی د زرو ملائکو امداد درغی د دریو زرو درغی د پنځو زرو ولتطمئن قلوبکم او چې اطمینانو کې زړه ستاسو نور چې الله خو یې نه کوي که نه دا ټوله دنیا دې د سره شي ستاسو کې امداد نشي کولی ومن نصر او نه دی امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه دی العزیز الحکیم چې هغه غالب دی او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې الله تعالی په بدر کې د مسلمانانو نصرت وکولې د کافرو بیان کوي کافر په بدر کې الله دوه ډلې کړل یو ډله هغه وه چې قیمه قیمه شو لکه ابو جهل او دغه ملګري او یو ډله هغه وه چې گرفتار شو نو دشمن دی الله نکی چې دشمن دی گرفتار کی کنه او دی نیسی او خپل اجره ته خو دی بوزي مړه ده دینه خوشل ده لقتل دغه دی بهتر دی ليقطع چې الله کټ کی ختم کی طرفا یو حصہ من الذين كفروا دا خلکو نه چې کافران دي تقریبا اویا غټ غټ بلاګان الله ټوټه ټوټه کړل او یکبتهم یا الله ذلیل کی دوی او یا کسان دغه شو کنه گرفتار شو فینقلبو دی واپس لاړ شي خائبین ناکامیابه وقال وحشی او اوی وحشی قتل حمزه تعیمه ابن عدی ابن الخيار قتل کو حضرت حمزه طعیمه ابن عدی ابن خیار یوم بدر پر ورځ د بدر دام د بدر واقعه ده طعیمه ابن عدی دا متعم ابن عدی نه دی هغه حدیثو کې راځي دا د غرور دی چې هغه رسول الله سره احسان کړو بیا د متنغه د داغه د زوی نامه ده جبیر جبیر ابن مطعم ابن عدی ما وی دا جبیر بیا مسلمان شوه دی خو د بدر نرستو مسلمان دی جبیر وی چې زما تر چې هغه توعیمه دی حضرت حمزه قتل کو په بدر کې ریاض خیال دی نه حمزه ولګې ده زما تر توعیمه هغه قتل کو دا وحشی چې دی دا د توعیمه غلامو نو جوبیر وی ما ورته وی چې وزما د کاکا غلامه که زما د کاکا بدل دی واغشتو د حمزه نه نو زه به دی آزاد کم خیال دی نه دی نو چې کله د احد غزا شو د احد نو دا وحشی نه دی دا دا د حمزه پسې ګرځېده چې ګرځېده یو ځای کې ورته موکه راغله او په نیزه باندې وویشته چې ویویشته قتل یې کړ چې قتل یې کړ جوبیر ولګېده بیا دې دغه کړ آزاد ک نو اسې دی وای دا وحشي چې حضرت حمزه قتل کړو دی وای چې قتل حمزه تو قتل ک حمزه سو کې قتل کو تعیم ابن عدی ابن الخيار یوم بدر پرز د بدر کې وقوله تعالی او بل دا قول الله الله ما احسانات بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بدر ته راته نو رسول الله وته وی ستا مخې ته دوه ډلې دي په دې دوه ډلو کې به د باندې یو ډله وام یو قافله وه چې د شام نه راتله ابو سفیان مشرو یو دا ډله ده او یو دا فوج دی په دې دوو ډلو کې به د باندې یو وهم مسلمانانو وی دا دی رکشي دا کافران طبیعتی تور باندې دا غوی خوخه دا و چې دا دغه وهو قافله یو دا دی چې هغې کې مال ډیرو دوی مدا دی چې دا قافله وهلې وي د دغه ملا ماتېدله د کافرو بل دا د چې اسانم و کله چې قافله د ګوتو نه ووتله ښکاره خبره دا د چې اوس الله تعالی قافله ووته همدا دغه پې وهي د کافرانو فوج پې وهي هغه وخت کې چې وعده کو وعده وکړه تاسو سره الله د یو د دې دوه ډلو انها لکم چې دا بس تاسو وي حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب قال عبد الله بن كعب وي دا کعب ابن مالک دی په اخر کې غریب ړون شوی و نو د خپل زی عبد الله به دی ګرځاو د به دا غنیمت غنی چې باباجی راته حدیثونه بیانوي نو وی اوس بیان وته کوي سمعت کعب بن مالک ما واوریدل د کعب ابن مالک نه یقول غیب به چې سونه غزاګانو ته رسول الله تللی دی په ټولو غزاګانو کې وسره زه شامل شوی یم یو تبوک نه دی چې په تبوک کې ته پاتې شوی په ټولو کې وسره نور د تبوک نه بغیر په تمامو غزاګانو کې وسره ته شامل شوی ما ا دومره ده چې په بدر کې وسره نیم شامل شوی خو چې بدر کې څوک شامل شوی نه دی پاغوی چا عیب ځکه نه دی لګولې چې د رسول الله قص خو جنگ نو د رسول الله مقصد خو دغه قافله وهلو دا خو اچانک الله تعالی داسې وکړ چې کافر راله لو جنگ وشو لم اتخلف زرستو نیم پاتې شوی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه فی غزوه ان په یو غزا کې غزا هچ د کړی وی هغه الا فی غزوه تبوک یو په غزوه تبوک کې پاتې شوی الکه په ټولو غزاګانو کې تلې وای نه نه غیر انی تخلفتو دون دا چې زه رستو پاتې وم فی غزوه بدر په غزوه بدر کې مزنوم تلې خو چې څوک غزوه بدر ته نو تلې په غوی باندې سزورنه نه و ولم یعاتم احد او زورنه نه ورکړې شوی هیڅ یو کس لا تخلف چې هغه رستو پاتې شوی او انه د دینه ځکه رسول الله په نیت د غزا نوتلی انما خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم وتلی پیغمبر علیه السلام یریدو دا غوی اراده وا عیر قریشن د قافلې د قریشو دا اچانک الله دا معامله وکړه حتی تر دې پورې جمع الله بینهم چې جمع وکړه الله په منځ د دوی کې وبین عدوهم او په منځ د دشمن کې اچانک علا غیر میعادن بغیر د واده بس دی